الاخلاق شخصي قوانین ته وای تدبیر المنزل کورنی قوانینو ته وایي او سیاست مدنی هغه د خار او د وطن د سمبالښت قوانینو ته وایي نو دا پاغه کې تقریبا سوار لس قوانین تر دې ځای پورې ذکر شو دې ځای نه دا پنځلسم قانون روان دی دا پنځلسم قانون چې دی دې ته ویل کېږي طلاق قبل المسیس طلاق قبل المسیس چې کوم دی او طلاق د غیر مدخول بها هغه خدا چې هغه سره کورواله نه لشوي او دا هغه نه مخکې مخکې چې کوم دی نو هغه ته طلاق ورکړی شو نو دا طلاق څنګه دی د جاهلیت خلکو به دا طلاق نه غواړي او وی به چې دا هیڅ شی نه دی یو پکې دا نقصانو دویمه خبره دا ده چې دا طلاق نه دی دا نه واقع کیږي دویمه خبره دا و چې دا غي د پاره به د مہر او د دغه سم مسله وی نو د هغه صورتونه ته بیانې چې ګوره کومه زنانا چې د هغه سره مسیس او کورواله نه شوي او د هغه نه مخ کې مخ کې هغه ته طلاق ورکړي شي نو دا دو صورت دي یا به دې زنانه د پاره چې کوم دې مہر مقرر شوی او یا به نه مقرر شوی که چرته د دې لپاره مہر نو مقرر شوی نو بیا دا غینا بس چل کیږي بیا باغی ته متعور کیږي متعا څه شه ده متعا یو داسې څه سامان وغیرہ ورته ورکای او دې ته متعا واجبه وای متعدا سی او سامان وغیرہ ورکی چې هغه سامان چې کوم دی نو داغي ضرورت کې پوره شي ها نشته روزنه آغا هغه به چې کوم دین هغه ته به متاور کوي مہر نشته نه ځکه چې نه مہر مقرر دی او نه چې کوم دنو دخول شوه دی نو په دې صورت کې او متع ورکې د متعې اندازه خي علی الموسع قدره او علی المقتر قدره او دویم نمبر چې کوم دی هغه داسې زنانه ده چې هغه ته طلاق ورکړې شو قبل المسیس یعنی قبل الدخول خدا خبره دا چې د اغي مہر مقرر شوی نو اغي له وسور کوي نو د اغي باره کې وای چې نیم مہر به ملاويږي نو دو صورتونه چې کوم دی هغه جوړ شو په مطلقه غیر مدخول بها کې یو مہر مقرر شوه دی یو مہر نه مقرر شوه چې مہر مقرر شوی دی نو نصف مہر به ورکړي او چې مہر نه دی مقرر شوی نو بیا به څه کوي بیا به کوم دنه متعور کوي څه سامان به ورکړي هغه ګټه چې هغه پورته کی او په متعه کې بیا اندازه نه ده معلومه البته امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا متعبا په نسب مہر باندې زیاته نه وي د نیمه د مہر نه بنور زیاته نو دغه اندازې دن دا په دې دوو آیاتونو کې دغه پنځلسم قانون بیانې لا جناح علیکم نشتره گنا پتا سو باندې ان طلقتم النساء کچرتا تاسو طلاق ورکوي خودتا ما لم تمسوهن دا ما مصدریه ده او لم تمسوهن نو چې په تعویل د مصدر سره واړې نو وقت عدم المسیس پوښوی نشته د ګنا پتا سو باندې په طلاق ور کولو کې زنان او تا په وخت د عدم مسیس په وخت د نمس کولو داږي کې چې مطلب اغه لتا دخول نه شو دا غینه مخکې طلاق ورکړي نو مارته وی رد په نه دغه باندې د جاهلیت پر رسم باندې جاهلیانو به وی چې دا حرام د طلاق ورکول او دا نه واقع کیږي الله وی ور نه واقع کیږي او تفرضوا لهن فريضه او تفرضوا لهن دا تفریدو ته دا لاندې داخل دي د لم نه پوه شو د لم د لاندې دي او یا نه مقرر کړي تاسو هغه د پارا فریضتن هغه مہر فریضه اصل کې فرض ویل کېږي کټ کولو ته پوه شو کنه نو یو مقدار مقرر قطعی چې کوم نه تاسو هغه د پارا په مہر کې نه دی مقرر کړي په دغه وخت کې طلاق ورکول طلاق ورکول شي او دا طلاق واقع کیږي اوس چې واقع شنوخه مہر هم نه مقرر او دغه رنگ چې کوم دنو مس هم نه شوي نو په دې صورت کې څه چلو کو په دې صورت کې وای ومتعوهن متعور کوي دوی ته نو متعما تاسو ته وی چې مہر خو نشته ده کنه خو سبا ورکه څه خرچه به ورکه ورکې دوی ته متعه ها نفع ورکې دوی ته نفع څه سامان ورته ورکې بالمعروف د عرف مطابق علاقه کې څو عرف روان دي بس دا مسله عرف ته پرې خو ده د قران کریم په اصول کې یو اصل دار چې بعضی وختونو کې خو مسائل چې کوم دي هغه کې قطعي احکام را لېږي بعضی وختونو کې چې کوم دنو مسائل تفریق دي عرف تفریق دي او العرف محکم شوف دغه فقهام وای چې عرف چې دی عادت دام حاکم دی ښا دی فیصله کوي او په کوم ځایونو کې هغه ځایونو کې چې د نص سره خلاف نه وي کچیرته دی یو صریحی منصوصی قطعی حکم سره خلاف نو بیا د عرف اعتبار نشته دی لیکن کچیرته مطلب دا دی دا څه نه نو بیا د عرف ډیر اعتبار دی متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین حق حقا دا حق ثابت ته د الله د طرفنا علی المحسنین پنیکانو خلق باندې احسان کوون کې خلق احسان کوون کې دادی چې متعور کی برابر ور کی خیر ور کی نو بس دا بدغوی و ان طلقتموهن اوس دویم صورت ګورئ که چرته طلاق ورکتا سوم دغه مغیر مدخول بها تا من قبل ان تمسوهن مخک داغی نه تاسو مسکای ها یت مسکول مطلب جما و سره کوي ان تمسوهن ان تجامعوهن وقد فرضتم یقینا تاسو فرض کړی دی مقرر کړی دی لهن دغه زنانو د پاره فریضه مہر او يعفو الذي يا بخنو کی غسړې بيديه عقده النکاح چې پلاس داغه کی غټه د نکاح دا غټه د نکاح پلاس کې دا هغه څوک ته غخاون دی هغه ولګيږي هغه داس چلو کی چې هغه په خپل را پاسي وستا خو په ما نصف مہر کې ده هو دا ټول والا تاسو کا دا ټول والا دا د طرف نه عفو دار ښا د د طرف نه عفو دار دا د خاون عفو دار بینکم یو بل سره یو بل سره احسان م پرېګ دی چې یاره زنه کوما او زه دا خزه و چې زبې ته پورا اخلم سړی و چې زی بالکل نور کوم زیات ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی پاغه سبان چې تاسو کوي بصیر لدن کې دی الله تاسو کو عملون عملون لره لدن کې دی ته کوم احسان کې الله ته معلوم دی الله به اجر درکې حافظو علی الصلوات والصلاه الوسطى د کور قوانین روانو کور به داسې چلے نکاح به داسې کې طلاق به داسې ورکې نکاح بچا سره کې خرچه به څنګه کې دا ټولې مسلې روانې وي یو دمه هم د دا کورنو قوانینو په مینس کې مسله د مونږ راوړه چې مونږ کوي مونږ خدای مونږ پابندي کوي ولی زکه ته خو د کور په کارونو کې مصروف شوي دا سې نه چې د مونږ پاتې شي الله در نه پاتې شي ټول انت په حقوق العباد کې مګنا حقوق الله طرف ته کوم دنه هم متوجه شه نو زکه ته وي حافظو علی الصلوات پابندي کوي په مونږونو باندې والصلاه الوسطى او پاغه مونږ میانځنی باندې هغه منځ میانځنی باندې وقومو لله قانتين او ادریږي الله تعالی ته تابعدارو میانځنی منځ کم یو دی بعد وی صلات الوسطى هغه منځ بهتر غوړه او بعد وی چې هغه منځ الوسطى میانځنی میانځنی موږ کې سم اختلاف دی چې تاسو پکې اقوال ګوره کنه ول ساتل سو پورې اقوال پکې راوړي دي سو کوی چې د سحر موږ دی څوک د ماسختن مونږ یادای څوک د ماسپخین مونږ یادای څوک چې ماسپخین وای هغه وای دا د ورځې په میانس کې دی پوه شوې وګوره ورځ د سره غرمه کې پکې کنه غرمه دا بس اله 13 شو او دا ټیم کې کې څوک چې د ماسختن مونږ یادای نو هغه وای دا یار د شپې او د ورځې ترمنځ دی پوښوی شپه شپه چې کوم دی نو رااله نو دا د سحر او د ماقام د موز تر منځ راغی د سبانی د سبا د منځ او د بیګا د موز تر منځ به راغی سو کوی جن دا د ماقام منځ دی سو کوی جن دا د سحر منځ دی راجح قول پکې دا دی ګورای چې دا د مازیګر منځ دا د سموز دی ځکه په دې کې احادیث صحیحه راغلي دي چې د دین مراد سره صلات وسطا کوم دی نو هغه د مازیګر منځ دی بس خلاص شو لنډه شو د مازیګر مونږ ته معلوم شو نو پته ولګی د چیرې مونږونه پینځه دي مونږونه څه دي پینځه دي ځکه دلته کې لفظ د صلوات راغلی دی او صلوات سوی دری دی کنه دا د اقل جمع سره اقل د جمع سوی جمع کما درجه دری وی خاص د جمع کما درجه دری وی نو دری خوشو اوس والصلاه الوسطى دا پکې یو بل ور زیات شو نو دا خو سلور منځونه شو اوس کته سلور عدد تراش په دې کې من نه معلومیږي سلور کې من معلومیږي نه په دې خواځ ودی دې خواځ ودی کله ته تواجه دې په میانس کې نو دنه یو دې خوا شو دته دې خوا شو کله تواجه نه دې په میانس کې نو دنه یو دې خوا شو دته دې خوا شو دا څنګه راځي اوس هغه اقلا جمع چې هغه کې وسط معلومیږي هغه پنځه دي هغه عقل جمع چې پاره کې وسط معلومیږي د دغه نه بره شي د دریو نه بره شي هغه څه دی هغه پینځه دي ښا صحیح شو اوس په پینځو کې وګوره دا دو یو طرف ته او دو بل طرف ته دایمن شو کنه شو خوشوي نو په هغه عقل جمع کې دغه معلومیږي چې کله د دریو نه بر شي نو بیا په جمع کې هغه اقل مقدار چې پاره کې مینځ راوځي هغه پنځه دي د پنځو نه شروع کیږي نو په دغه باندې حمل راځي وقوموا لله او ادریږي الله تعالی تا قانتین قانتین تابعدار قانتین معنی کړ د خاشعين یو معنی دار غلی دا خاشعين د ابن عباس نے یو روایت تے رضی اللہ تعالی عنہ کل قنوت فی القرآن فهو طاعت ہر قنوت چې په قرآن کې راشي نو هغه نه طاعت مراد وي هغه روایت ضعیف ته او یا قانتین معنی باز کړه قائمین قیام چې کوم دین او هغه ته هغه قنوت ته خجی فین خفتم فرجارا او رکبانا او د دې سره متعلق کچرته بالفرض تقو تا دغه کې منس کې خو لیکن یره دا دار علاقه ده بس چل کوم یا داتم په امن شوی د دې معنا یا د مخکنه په امن وی فذكر الله نو یادوي الله تعالی کما پاغه طریقه باندې علمکم په هغه طریقه باندې چې خود دې تاسو ته ما هغه لم تکونو تعلمون چې نوې تاسو پویدون کې پاغه باندې الله در هغه طریقه د صلات خود را نو بیا په هغه طریقه باندې علی صلات کوا هغه طریقه د صلات معلومه ده چې بیا مطلب په ولاړه باندې پناه دغه باندې پناسته باندې په دې طریقه باندې بیا د منځونو اجازه ته نو په هغه طریقې سره کوا والذین یتوفون منکم ولسم قانون ښا ولسم قانون متعلق د چا سره دا قانون متعلق ته ګوري ورته دا غینه مکه چې قانون ترجمه راته حکم دا قانون خلاصه راته ویم ادا د متوفا عنها زوجها هغه خدای چې دا غي خاون څه شوی مړ شوی دی دا د هغه په باره کې دی دا حکم څنګه دی دا حکم داسې دی چې دا به تر کاله پورې د کور نه نوزي دا به تر کاله پورې د کور نه نوزي دا وصیت دی او په دې باندې باندې نفقه دا د خاوند د کور کیږي اوس دی بارا کې دا بعض حضرات وایي چې دا وصیت دا آیات منسوخ ته ولی دا آیات منسوخ ته غمق کې آیات تیر شو کتا تو خیال کړی خدی یتوفون منکم و یذرون ازواجا او پریک دی بی بیانی یتربصن بانفسهن انتظار بکی پزانونو خپل باندې اربعه اشهرن سلور میاشت و عشر او لسرزی نو هغه قانون تیر ته سلور میاشت او لسرزی دلته کې دا کال خبره چې دا نو وای دا آیات منسوخ ته دا خو چا بس آسان کاری بس وای آیات څه منسوخ ته مونږ وایو آیات ما منسوخ کوا دا بیاله مسله ده دا مسله چې دا دا دغه پورې د احسان او د معروف پورې متعلقه ده دا داسې قصه ده چې دا داسې وصیت ده چې دا د خاون چې کله مړ کیږي خزه پاتې کیږي نو دا وصیت په دې شکل دی چې د دې مور پلار ورونو ته دا وصیت کی چې او که زما دا خزه دلته پاتې کیدا نو تر کاله پورې خدا بالکل چې دې کورا و نوځي که پاتې کیدا څلور میاشتې لفظ د وجوبي حکم دی دا بل که پاتې کیدا نو دا یو کاله پورې په تاسو اسی به څه کوي خرچه کوي په زما د مال زما د مال نه پکوي نو دا بل وصیت دی خدا ځان تر دا احسانن دی او هغه وجوبن دی د متاع د سامان چې د دې سامان د دې خرچه هغه برداشت کوي ال الحول تر کاله پوری غیر اخراج نه وباسل پن د نه وباسلو اے دا د کور مو باسی چې په زور باندې توبه چې نه نه بس دا تا غسلور میاشتې لسو دې پوره شوې نه تر کاله پوری پس کوي زمال مال نه کوي خرچه کوي وللمطلقات متاع بالمعروف اخیر کی اتلسم قانون او دا چې کوم دنو دا متعدا متعی مستحبه ده ها متعی مستحبه خدای دا و طلاق دی ورکړو طلاق دی ورکړو کو د طلاق نه پس مہر دی مولا ورکړو مہر او هغه دی ورکړو دا غي نه ورستو بیا څه سامان حقا علی المتقین هغه بیا فقہ کتاب تفصیل کړی چا بیا خبر کې ټکرې دی اوس شی دی شی دی هغه ورکا حق حقا دا حق ثابت دی ها نو چا به وی چې او دا خو اسمه احسان دی دین کوما الله وای نه دا حق ثابت دی په ټولو خلقو نه علی المتقین په متقیانو باندې نو کله ځان نه متقی جوړه نو راشه خیر دا کارو کنه دا کار کوا صحیح شو کذالک یبین الله اوس چې ټول احکامات اتلس قوانین ختم شو کنه نو په اخر کې په مهر لګی چې او دا د چا قوانین دي دستخط په اخر د هغه کې وی کنه د فتوی کې نو د اتلس قوانین په اخر کې راته وای کذالک دا کذالک بعض کو کافی تشبیهی اخلی بیا ولا مشبابه مقدر را وباسی هغه بیا گرانیږي چې تو وای چې کما بین لکم هذه الاحکام کذالک یبین الله لکم آیاته دا بیا ګرانیږي هغه کذالک کړه قاعده یاد کړئ چې مارا ته چې کاف د کمال د پاره کذالک هم دغه ته په پورا کمال سره یبین الله بیان ای الله تعالی پختو کې موږ دا استعمال وخا دا کا دغه تشبیه سره د کمال د پاره خلق وې ځوان داسي نو کته ته چې څنګه خوش وین وای داسی دا څه مطلب چې هغه کمال طرف ته اشاره ای کذالک یبین الله دا رنگی په پورا کمال سره بیان ای الله تعالی لکم تاسو ته آیاته احکام خپل لعلکم تعقلون دې پار چې تاسو پوه شئ دا عقل نه کار واخلئ تعقل بکې اتحاد بکې بیا په دې احکاماتو کې استنباطات بیا تکې تر دې پوری دا سو قوانین شو اتلس قوانین شو تاسو قتل کنا دا اتلس قوانین شو د کورنۍ د تدبیر المنزل سره متعلق دا هغه خرچې نه شروع کړي وا تر دې پورې ساړې مړ شو یا قضا طلاق کړه او قصه لاړه ختم شو کور جوړ کور وران دا غي ټول حالات چې کوم دغه غیرت بیان کړي